وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمه للعالمين محمد واله واصحابه واهل بيته اجمعين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد د خلفاء الراشدين د سيرت دوهمه فيته محترمو ورونو! په تيره اوله فيته کې موږ د حضرت ابوبکر صديق رضي الله تعالی عنه فضايل بيانول او زموږ بحث تر هغه ځايه رسيدلی وو چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ډیرو فضائلو څخه یو فضیلت دا دی چې د ټولو صحابه کرامو د جملې څخه دی هغه یواځنی انسان دی چې د هجرت په سفر کې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ملګری وو الله جل جلاله فرمایي اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا دا چې الله جل جلاله فرمایي ان الله معنا یعنی ته مخه پکېږه الله زموږ سره دی دا هم د الله جل جلاله له طرفه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د پاره یو صفت دی ځکه چې الله جل جلاله داسې ونه فرمایل، ان الله معی، بېشکه چې الله زما سره دی، چې یوازې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینې مقصد شي، بلکې معنا وویل شوه چې د الله جل جلاله ملګرتیا کومک او تائید د دواړو سره دی یعنی د الله جل جلاله نصرت زما او ستا سره دی یا ابابکر. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د فضیلتو څخه یو فضیلت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په نکاح کړه د نکاح په وخت کې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د عمر په نهم کال کې وه او پس له درې کاله څخه یې واده کړه چې هغه وخت یې عمر یوولس کاله وو او دغه واده پس له هجرت څخه وو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ټولو غزاو ته حاضر شوی دی. هیڅکله د یوې غزا څخه نه دی پاته شوی او په ډیرو غزاوو او سریو کې د مسلمانانو د بیرغ وړونکی یا اخیستونکی هم دی رضی الله تعالی عنه و. حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په آخري غزا کې چې د تبوک غزا وه د مسلمانانو بیرغ د ده رضی الله تعالی عنه څخه و. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو مبارکو اصحاب کرامو سره ناست وو او ویې فرمایل، د جنتیانو څخه هر یوه ته د جنت له دروازو څخه د یوې دروازې له طرفه ورنارې کیږي چې راشه یا راداخل شه یعنې که څوک د لمونځ کوونکو څخه وو د لمانځه له دروازې څخه وردارې کیږي که څوک د روژه نیونکو څخه وو د روژاتیانو له دروازې څخه چې ریان ورته ویل کیږي ورنارې کیږي که څوک د مجاهدینو څخه وو د جهاد له دروازې څخه ورنارې کیږي که څوک د خیرات کوونکو او صدقه ورکوونکو څخه وو، د صدقې له دروازې څخه ورنارې کیږي. همدا رنګه ټوله اته دروازې وهغه خپلو نفرو ته ږغ ورکوي چې راشه یا راداخل شه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله آیا داسې یو څوک به هم وي چې د دغو ټولو دروازو له طرفه څخه دې ورنارې کړل شي؟ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تبسم وکړ او ویل، هو یا ابابکر! او زما دا امید دی چې ته به د هغو کسانو څخه یې چې د ټولو دروازو له طرفه ورنارې کیږي. د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دا عادت وو چې کله کله به د اصحاب کرامو ایمانی درجه ځان ته معلومول یا په بل عبارت د دوی د ایمان پر ثبات او د عبادت سره پر شوق به خپل اطمینان حاصلاوه موږ له کوره مسجد ته راغلو او تر اوسه د مسجده نه یو وتلي نو د مریض پوښتنه به مو څنګه یا چیرې کړې وي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله زه د کوره و مسجد ته راووتم خو پرون خبر سوی وم چې زما ورور عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه مریض دی یا رسول الله! موږ اوس د سهار لمونځ اداء کړ او د خپلو ځایو څخه نه یو ښورېدلي، نو چېرې به مو نو چېرې به مو مسکین لیدلی وي چې صدقه ورکړو؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، زه چې مسجد ته راداخل شوم، یو مسکین مې ولید چې سوال یې کاوه، او زما د زوی عبدالرحمن په لاس کې د اوربشینې ډوډۍ یوه ټوټه وه. هغه ډوډۍ مې د عبدالرحمن د لاسه واخیستل او هغه مسکین ته مې ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، یا ابابکر! و تا ته په جنت سره زیری درکوم. دا داسې خویونه دي چې په یو چا کې سره یو ځای شي، هغه ته په جنت سره زیری ورکول کېږي. چې ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما ورسره ملګري وه او ما تر لمانځه وروسته دعا کول نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل غواړه هر څه چې غواړې درکول کیږي او بیا یې زما د قران مجید د ویلو په باره کې وفرمایل که څوک خوښ لري چې قران تر او تازه وایي نودي يې د ابن ام عبد په قرائت سره وايي، دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبري یا قولونه په خپله عبدالله ابن مسعود نه واورېدل، نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وايي، زه پس لمانځه او دعا کولو خپل کور ته ولاړم، خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغه زیري، وروڼو! د تبوک د غزا په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدل چې ډېر داسې خلق سته چې غزا ته د تللو نیت او اراده لري مګر د هغو سره د تللو دپاره مال او بوده نسته نو یې په مسجد نبوي کې مسلمانان سره راټول کړه او د هغو څخه یې وغوښتل چې د دغو غریبو خلقو سره مرسته وکړي. صدقه او د تبرع مال ورته راټول کړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د مسجد څخه ووت چې یو شی راوړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم ولاړ شو غواړي چې یو شی راوړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وايي، دغه د مال او صدقې غوښتنه په داسې وخت کې وه چې زما سره مال موجود و، او دا اول وار دی چې زه د مال خاوند وم او مال لرم نو دا زما لپاره یوه موقع وه چې ممکن تر ابوبکر رضی الله تعالی عنه د مخه شم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي، نو مې د ځانه سره وویل، نن به تر ابوبکر د مخه کېږم. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه مال څخه چې د ده سره موجود و، نیم مال راوړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل، یا عمر! خپلې کورنۍ ته دې شی پرېښاوه؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، هو! هغو ته مې خپل نیم مال پرېښاوه او نیم مې تا ته راوړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوشاله شو، د خیر او برکت دعا یې ورته وکړه. پس له لږه وخته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی او خپل ټول مال، هر څه چې یې درلودل هغه یې راوړل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې کښېښوول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل، یا ابابکر! خپلې کورنۍ ته دې شی پرېښاوه؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، هغو ته مې الله او رسول الله پرېښوول. سبحان الله! دا د صدیق، صدق او اخلاص، ایمان او یقین وو، چې رزق د الله جل جلاله له طرفه څخه دی او واقعي توکل یې هم پر هغه الله وو نه پر مال. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر او برکت دعا ورته وکړه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولیدل په دغه وخت کې چې د دا نیت او اراده هم کړې و چې تر ابوبکر رضی الله تعالی عنه به د مخه کېږم بیا هم نسو د مخه نو یې وویل یا ابابکر! والله هیڅ وخت تر تا نه سم دمخه کیدلی. دا هغه د خیر په کارو کې تنافس، مسابقه، رقابت او مقابله ده، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. آیا نن ورځ هم داسې څوک شته چې خپل ټول مال دې د الله جل جلاله په لار کې مصرف کړي؟ خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه کار درې واره کړی دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل ټول مال درې واره د الله جل جلاله په لار کې ورکړی دی. یوار د اسلام په شروع کې د ضعیفه مسلمانانو د رانیولو او آزادولو په وخت کې، دوهم وار د هجرت په وخت کې، درېیم وار د تبوک د غزا په ورځ د غریبو مسلمانانو د مجهزه کولو دپاره. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تقوا، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا عادت وو که به چا خواړه یا د خوړلو شی ورته راوړی د هغه شي په باره کې به يې پوښتنه کول چې دغه خواړه يا د هغو قېمت دې په کومه لار پيدا کړی دی. يوه ورځ د ابوبکر صديق رضی الله تعالی عنه خادم خواړه ورته راوړه، مګر په دغه ورځ بې له دې څخه چې ابوبکر صديق رضی الله تعالی عنه د خوړو د مصدر يا د پيدا کولو د لارې پوښتنه وکړي، د هغو خوړو څخه يې لږ يا يوه ګوله وخوړل. خادم یې ورته وویل، نن دې د خوړو د مصدر پوښتنه ونه کړه؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، ښه اوس راته ووایه دغه خواړه دې د کومه راوړل؟ خادم وویل، د مخه تر اسلام مې د یو چا لپاره د کوډو او جادو کار کړی و، خو د هغه مزدوري یا شکرانه یې نن راکړه، او دغه خواړه د هغې مزدورۍ څخه دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، ته غواړې چې ما هلاک کړې؟ او بیا یې د خپل نس څخه د هغې ګولې یا لقمې د را ایستلو کوښښ کاوه. یو چا ورته وویل، د دغو خوړو د را ایستلو طریقه دا ده چې ډېرې اوبه وڅښې او بیا یې قی کړې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم ډېرې اوبه وڅښلې او ګوته یې په ستوني کې واچول چې هغه خواړه طی کړي. خلقو ورته وویل، الله دې درباندې ورحمېږي یا ابابکر! دا یوه ګوله وه، په دونه تکلیف نه ارزي. ده رضی الله تعالی عنه وویل، والله که دغه ګوله زما د روح په وتلو سره راوځي، لا به یې هم راوباسم. دا یې نه وه خوښه چې یوه ګوله حرام خواړه یې نس ته ولاړ شي. په مدینه منوره کې یوه سپین سرې، عاجزه، بې کسه او په سترګو ړنده ښځه وه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به په هفته کې یو وار ورتلی او د هغې ښځې کور به یې ورجارو کاوه او پاکاوه، د هغې د ضرورت شیان لکه اوبه، بوټي او داسې نور به یې ورپوره کول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وايي، ومې لیده چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی، د کور دروازه یې وټکول، د ښځې کور یې پاک کړ، کچره یا انبار یې د باندې وغورځول او بیا نو دی ولاړ. اوس نو تاسې ووایاست چې په موږ او تاسې کې داسې څوک شته چې د خپل مور او پلار دې داسې خدمت وکړي لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د یوې ضعیفې او بېګانه ښځې خدمت کاوه؟ حال دا چې مور او پلار تر هر چا حقداره د دې وړ او لایق دي چې خدمت چې خدمت دي یې وسي د صدیق سره د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم محبت عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې څوک ډیر در باندې ګران دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، عایشه، پوښتنه کوونکي وویل، په نارینه وو کې څوک؟ ویل، پلار یې. امام ترمذي د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه ورځ و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل، یا ابابکر، ته مې په غار کې ملګری وې او هم به مې پر حوض کوثر ملګری یې. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري یې د ابو درداء رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وايي، زه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره ناست وم چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی، پس له سلامه یې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته وویل، زما او د عمر په منځ کې بحث او نقاش و، خو زما تر خولې یوه داسې خبره ورته راووتل چې ما باید هغه خبره نه وای کړې او بیا زه پر هغه خپله خبره پښېمانه وم چې ولې مې داسې وویل او د ده څخه مې بخښنه وغوښته، خو ده عفوه نه راته کول. تر څو زه دغه دی تا ته راغلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درې واره ورته وویل الله جل جلاله دې عفو درته وکړي یا ابابکر خو هلته بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر هغه خپل عمل پښېمانه شوی وو چې ما ولې عفو ورته ونه کړه نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته پسې ورغلی هغه په کور کې نه وو او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې حضرت عمر ولیدی د قهره څخه یې مبارک مخ سور واوښتی تر داسې اندازې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ډیر قهر ولیدی نو پر زنګنو کښېنست او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې پر عمر رضی الله تعالی عنه لطف او مهرباني غوښتل او دوه واره یې وویل، والله یا رسول الله زه ظالم وم، زه ملامت وم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل، ویحک یا عمر! ستا او د ابوبکر یې سره څه؟ او بیا یې دوه واره وفرمایل، الله جل جلاله زه و تاسې ته راولېږلم او تاسې ویل، کذبت، خو ابوبکر وویل، صدقت، او زما کومک یې په خپل ځان، په خپله کورنۍ او په خپل مال سره وکړ، آیا تاسې ماته دغه زما ملګری راپرېږدئ؟ زما او ستا په منځ کې باید بل څوک فیصله وکړي. غواړې چې د فیصلې لپاره ابو عبیده ته رجوع وکړو؟ حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها وویل، ابو عبیده خو ښه سړی دی، مګر که هغه راشي ستا پر طرف خبرې کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، ستا و پلار ته رجوع وکړو؟ حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ویل، هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راوغوښتی، هغه چې راغلی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل، هغه چې پېښ شوي دي هغه ورته بیان کړه، مګر رښتیا به وایه، د دغې خبرې په اورېدلو سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر خپله لور راواچول، وهي یې او دغه ورته وايي، آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بې له رښتیا بل څه وايي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په منځ کې ودرېد او ویل، یا ابابکر! موږ ته د وهلو لپاره نه وې راغوښتی، موږ سره پرېږده. پس له هغه څخه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کوره څخه ووتی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وحضرت عائشې رضی الله تعالی عنها ته وویل، ودې لیده؟ څنګه ستاسې دوو په منځ کې ودرېدم؟ پس له څه وخته بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی، ویې لیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره خاندي، نو یې ورته وویل، ستاسې په دغه صلح او خوشحالي کې مې هم داسې درسره شریک کړئ لکه څرنګه چې لکه څرنګه چې مو ستاسې په اختلاف کې درسره شریک کړم. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد رح رحمه الله یې د ربیعه الاسلمي رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، ربيعه وايي، زما او د ابوبکر صديق رضي الله تعالی عنه په منځ کې د خبرو اختلاف راغلی، نو ابوبکر صديق رضي الله تعالی عنه د خبرو په جريان کې داسې خبره راته وکړه چې زما نه شوه خوښه او ابوبکر صديق رضي الله تعالی عنه پر هغه خپله خبره پښېمانه شو چې ولې مې داسې ويل، نو يې راته وويل، يا ربيعه! ماته هم دغسې خبره وکړه چې هغه زما د خبرې قصاص او بدل شي. ما ورته ویل، یا. هېڅکله به زه داسې خبره درته ونه کړم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته ویل، ایا دا ستا خوښه ده چې زه د الله جل جلاله په حضور کې د دغې خبرې د مسؤلیت سره ودرېږم؟ خو بیا هم ربیعه دغه د ده غوښتنه ونه منله. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا ورته وویل، آیا ته په دې راضي یې چې زه د الله جل جلاله حضور ته د دغې خبرې سره ورشم؟ خو ربیعه بیا هم د هغه ډول خبرې کولو څخه انکار وکړ. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل، یا به دغه خبره راته کوې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته شکایت کوم. ربيعه وايي، ما ورته وويل، زه دغه خبره نه درته کوم. نو ابوبکر صديق رضي الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم پر طرف رهي شو او زه تر شا په پسې شوم. په دغه وخت کې زما د قبيلې خلقو راته وويل، الله دې پر ابوبکر ورحمېږي، ستا د لاسه به و رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم ته څه او د څه شي شکايت وکړي؟ دی هغه څوک دی چې هغه څه یې درته وویل چې ته نه وې په راضي. ما ورته وویل، تاسې خبر یاست چې دی څوک دی؟ دی ابوبکر صدیق دی، دی ثاني اثنین دی، دی د مسلمانانو سپین ږیری دی. پام کوئ که یې اوس تر شا وکتل او تاسې یې ولیدلاست چې د ده پر ضد زما کومک او طرفداري کوئ، په قهر کیږي او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته به ورشي، هغه علیه الصلوة والسلام بیا دده د قهر په سبب په قهر کیږي او الله جل جلاله بیا د دوی د قهر په سبب په قهر کیږي او ربیعه به هلاک شي. ربیعه وایي، قوم راته وویل، نو ته اوس موږ په څه سره امر کوې؟ یعنې موږ ستا لپاره څه کولای شو؟ ما ویل، ورځئ تاسې ولاړ شئ. د ربيعه رضی الله تعالی عنه قوم دی پرېښاوه او رهي شوه. ربيعه وايي، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف رهي دی او زه یوازې تر شا په پسې یم. وايي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او واقعه یې هغسې ورته بیان کړه څرنګه چې پېښه شوې وه. ربيعه وايي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما ته وکتل او ویل، یا ربيعه! ستا او د صديق په منځ کې څه پېښه ده؟ ما ورته وویل، هو یا رسول الله! قصه دغسې وه. خو ده و ما ته دغه جمله وویل چې هغه جمله زما ناخوښه وه او بیا یې راته وویل چې ما ته هم دغسې خبره وکړه چې دا به هغه زما د خبرې بدل القصاص شي، خو ما هغه خبره نه ورته کول. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، هو! هغه خبره مور ته کوه، مګر ورته ووایه، الله دې عفوه او بخښنه درته وکړي یا ابابکر! نو ما هم وابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته دغه جمله وویل چې الله دې مغفرت درته وکړي یا ابابکر! بیا نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مخ واړاوه او ژړل یې. وروڼو! د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عادي او بسیط ژوند د ده د عظمت مهم ټکی او مهم عنصر و. د مخه تر دې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفه وټاکل شي، د ده رضی الله تعالی عنه دا عادت و. چې د هغه کلي د خلقو چې ده هلته استوګنه کول عجیب او غریب خدمت به یې کاوه. هلته د ده په ګاونډیانو یا همسایه ګانو کې ځینې سپین سرې کونډیانې ښځې وې، هغه چې مړونه یې مړه شوي یا په فی سبیل الله جهاد کې شهیدان شوي وه. همدارنګه هلته ځینې یتیمان هلکان یا ماشومان وه چې پلرونه یې نه درلودل. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به پر دغو کورنیو ګرځېدی، د چا به یې مېږې او بزې ور لوشلې، د ځینو به یې ډوډۍ ور پخول او ځینو ته به یې اوبه راوړلې. کوم وخت چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفه وټاکل شو، د ده رضی الله تعالی عنه تر غوږه د هغو سپین سرو ښځو له طرفه چی ده رضی الله تعالی عنه یې خدمت کاوه د حسرت او نا امیدۍ آوازې ور ورسېدلې چی هغو به ویل، تر نن وروسته به موږ د دغه صالح سړي د خدمته څخه محرومه شو یا په بل عبارت تر نن ورځې وروسته به دغه صالح سړی زموږ د خدمت لپاره وخت نه کړي پیدا مګر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دوی د ګمانو څخه مخالف کار وکړي. هغه داسې پس له هغه څخه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفه وټاکل شو بیا یې هم یو ورځ د دغه کورو څخه د یو کور دروازه ور وټکول یوې کوچنۍ نجلۍ د کور دروازه د کور دروازې ته په تلوار وروځغستل دروازه یې لا نه وخلاصه کړې چې نارې کړل مور دا زموږ د مېږو لوشونکی دی. د نجلۍ مور چې د کور دروازې ته ورغله، د خليفة رسول الله ابوبکر صديق رضی الله تعالی عنه سره مخامخ شوه. ښځې خپلې لور ته مخ ور واړاوه، په شرم او خجالت سره يې ورته وويل، ويحکې! ولې داسې نه وايې چې خليفة رسول الله دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کښته وکتل او د ځان سره یې په کښته آواز یو څه وویل چې نه اوریدل کیده، ښایي داسې یې ویلي وي، نجلۍ پریږده دې په داسې صفت سره یاد کړم چې الله جل جلاله ته هغه کار تر ټولو کارو خوښ دی. نو د میږو لوشونکی وردمخه شو. چې هغه وظیفه ادا کړي چې ده د الله جل جلاله د رضا دپاره پر خپل ځان لازمه کړې وه. هو! ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر خلافت دمخه او د خلافت په وختو کې د سپین سرانو د میږو لوشونکی وو او د یتیمانو د اوړو اخښونکی او د ډوډۍ پخونکی وو. تاسې دغه عادي او بسیط ژوند، دغه د رحمت او مهربانۍ ژوند ته وګورئ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که څه هم خلیفة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وګرځېدی، خو بیا یې هم خپل ژوند د نورو د خدمت کولو دپاره، د ګاونډیانو او همسایه ګانو د حقوقو د ادا کولو دپاره قرباني کړی و. تاسې ووایاست که فرضاً ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغو ښو خویو او ښایسته اخلاقو سره نن ورځ دغه زموږ په اوسني عصر کې د یوه دولت رئیس مقرر شوی وای، آیا د ده دغه د خدمت کولو طریقې یا ساده او بسیط ژوند به تغیر کړی وای؟ هیڅکله نه. هو، دا صحیح ده چې مېږي به یې نه لوشلای، د سپین سرو او عاجزو ښځو کورونه به یې نه ور جارو کولای، په خپل لاس به یې د یتیمانو ډوډۍ نه پخولای، مګر دغه خپل ښه خویونه به یې بې له دې څخه چې د غریبانو د خدمت څخه دې ځان وژغوري یا ځان وسپموي، د عصره سره موافق په نورو کارو کې به یې ښکاره کړي وای. د دغه نیکي کوونکي انسان بسیط او ساده ژوند، د رحمت او مهربانیو څخه ډک ژوند، د هغو کارو څخه دی چې نور انسانان ورته عاجز دي. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هم د ده د دغه رحمت او مهربانیو حق هغه وخت ورکړی دی چې د ده رضی الله تعالی عنه په باره کې یې فرمائیلي دي، ارحم امتي بامتي ابوبکر، یعنې زما په امت کې هغه څوک چې تر هر چا زما پر امت ډېر مهربانه دی هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عبادت، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل ټول سلوک او خپلو مشاعرو کې رباني وو، واقعي رباني، نه په نامه. د الله جل جلاله عبادت یې داسې کاوه لکه دی رضی الله تعالی عنه چې یې ویني. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر وفات وروسته حضرت عمر فاروق د ده وزوجې اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها ته ورغلی او پوښتنه یې ځینې وکړه چې ابوبکر صدیق چې به د خپل ځان سره یوازې شو د خپل رب عزوجل عبادت یې څنګه کاوه؟ هغې په جواب کې ورته وویل، کله چې به د سهار وخت شو، ولاړ به سو، اودس به یې تازه کړ او لمونځ به یې کاوه، په لمانځه کي به یې د قرآن مجید د ویلو سره ژړل، په سجده کي به یې ژړل، په دعا کي به یې ژړل او د ده د لمانځه او عبادت په وخت کي به ما په خپل کور کي داسي بوی حساوه لکه اینه چې کبابیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وژړل او ویې ویل، ابن الخطاب لره به دغه حال چیري او کله حاصل شي؟ دغه حال او ابن الخطاب سره لیري دي. د کباب شوي اینې بوی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه د عبادت په وخت کې ولاړیږي؟ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت دپاره علامې، کوم وخت چې مکه مکرمه فتح شوه او بیا د حج وخت او موسم راغلی، په خپله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه غوښته چې داسې حج ته ولاړ شي چې هلته دې کفار هم موجود وي او داسې خلق دې هلته موجود وي چې لس ګرځي او لس طواف کوي. نو يې ابوبکر صديق رضی الله تعالی عنه امر کوي چې د رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم پر ځای دې د دغه کال د حج آمر دی رضی الله تعالی عنه وي. په دې کې داسې اشاره هم شته چې د رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم په غياب کې به د مسلمانانو آمر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وي، نو د هجرت د نهم کال حج ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مسلمانانو آدا کړ. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مریض شو او د رحلت وخت یې نږدې و، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، مروا ابابکر فلیصلی بالناس یعنی ابوبکر امر کوي چې و خلقو ته لمونځ ورکړي او دا خبره په مسلمانانو کې معروفه او مشهوره وه، کوم څوک چې د خلقو د لمنځو امامت کوي هغه د دوی آمر هم دی چې دا بیا د ابوبکر الصدیق رغدی الله تعالی عنه د خلافت لپاره بله علامه وه. چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه آواز واورېد. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریض او په بستر کې پروت و او ویې فرمایل، أين أبو بکر، أين أبو بکر، يأبی الله ذلک ورسوله والمؤمنون، درې واره یې دغه جمله تکرار کړه، یعنې ابوبکر چیرې دی؟ ابوبکر چیرې دی؟ دغه کار چې بې له ابوبکره څخه دې بل څوک د مسلمانانو امام وي، الله او رسول الله او مسلمانان یې منع کوي. دا چې بې له ابوبکره څخه بل څوک د خلقو د لمانځه امامت کوي، الله او رسول الله او مؤمنان یې نه خوښوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغې وینا څخه هم دا علامه او اشاره ښکاره کیږي چې الله او رسول الله او مؤمنان دا نه خوښوي چې بې له ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه دې بل څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفه وي. دا ټولې هغه علامې دي چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر خلافت دلالت کوي. په صحیح حدیث شریف کې راغلي دي چې یوه مسلمانه ښځه ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته راغله او د خپل مسکنت او ضرورت په سبب یې د مرستې او کومک پر قسم څه مال ځینې وغوښتی څرنګه چې په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره مال نو موجود نو یې ښځې ته وویل په راتلونکي کال کې راس ښځې وویل، که مې ته نه کړې پیدا، یعنې که زه راغلم او ته نه وې موجود، چې د دغې خبرې څخه یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات مقصد و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، که زه نه وم موجود، ابوبکر ته راشه. چې دا هم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر خلافت او امارت بله علامه ده. د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تر رحلت وروسته چې مسلمانان په ثقیفه بنی ساعده کې د بحث او مشورې دپاره سره یو ځای شوه او غوښته یې چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم خلیفه او د مسلمانانو دپاره آمر وټاکي هر چا مختلف فکر او رایه درلودل خو دغه اختلاف نو که بل څوک آمر او امام شي آیا هغه دا قبل آیا هغه دا قبلوي او ددې لایق دی چې د ابوبکر امام دې هم وي؟ حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ابوبکر رضی الله تعالی عنه د دوی د پاره امام ګرځولی دی. د دغې پوښتنې په جواب کې انصارو وویل، نعوذ بالله ان نتقدم ابابکر په الله سره پناه غواړو چې موږ به تر ابوبکر دمخه کېږو، ځکه په ټولو مسلمانانو کې داسې څوک نه و موجود چې هغه دې ځان د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د امامت وړ او لایق وبولي او په اصحاب کرامو کې دا معلومه او مشهوره خبره وه چې امیر به امام هم و، نو صحابه کرام په دې نه وه راضي چې د داسې چا امامت وکړي چې هغه څوک دي رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د دوی لپاره امام ګرځولی وي کوم وخت چې ټولو مسلمانانو د دغې پوښتنې په جواب کې دغه جمله نعوذ بالله ان نتقدم ابابکر وویل نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل، لاس دې راوغځوه یا ابابکر چې بیعت درسره وکړم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم لاس ور وغځاوه او مسلمانانو بیعت ورسره وکړ. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلافت لپاره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ټاکل. لکه څرنګه چې د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند په کتاب کې یا په هغو پتو کې درته بیان شوه. اول هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت، د غم او مصیبت د بې هوښۍ څخه پر هوښ راغله، په ځان پوه شوه او دا ور معلومه شوه چې اوس د دوی پر غاړه د رسالت لوی او دروند مسؤلیت ور ولوېدی، هغه انصار وه نو يې د بني ساعده په سقيفه کې د اجتماع او مشورې اعلان وکړ چې دغه سقيفه د انصارو د عمومي مجلسو ځای وو. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تر اوسه په خپل کور کې دی، نه غسل ورکول شوی دی، نه کفن او نه ښخ شوی دی. انصار سره راټول شوه مشوره کوي چې موږ باید څه وکړو؟ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته حل څه دی؟ انصار دلته په په سقیفه کې سره یو ځای دي خو د انصارو څخه دوه نفره چې یو یې عوین ابن ساعده و او بل یې معین ابن عدی و سقیفه یې پرېښوول او و مهاجرینو ته ورهي سوه دوی پر دې وبېرېدل چې یوازې انصار بې له حضور څخه د مهاجرینو کومه فیصله ونه کړي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د مخه لا خبر ورسېدلی وو چې انصار د مازدیګر تر لمانځه وروسته د بني ساعده په سقیفه کې د مشورې دپاره سره یو ځای شوي دي. نو کوم څوک چې د مهاجرینو څخه د ده سره موجود وه چې هغه ابو عبیده عامر بن الجراح او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما وه و هغو ته یې وویل، راځئ چې خپلو وروڼو انصارو ته ورشو. دغه درې نفره مهاجرين د سقيفه و طرف ته ورهي شوه او د سقيفه له طرفه هغه دوه نفره انصار عوين او معين رضي الله تعالی عنهما د مهاجرينو و طرف ته رارهي دي چې په لار کې سره يو ځای او مخامخ شوه نو د انصارو دغه دوه نفره د مهاجرينو د هغو درو نفرو مشرانو سره په لار کې يو ځای شوه او ورته ویې ویل، تاسې مهاجرین د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وزیران یاست، و هغو کارو ته مه ګورئ چې انصار یې کوي، د کارو فیصله په تاسې پورې تعلق لري او کارونه تاسې فیصله کړئ. دغه دوه نفره انصار مهاجرین و هغه کار ته وربولي او تشویقوي چې واقعا هم هغه کار د مهاجرینو حق و، که څه هم دغه خبرې د دوی د قوم د انصارو پر ضد وې، خو دا هغه د زړه صافوالی، صدق او امانت او حق ته تسلیمېدل وه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه د دوی خبره نه وه منل او ویل یا موږ زموږ د خپلو وروڼو انصارو سره یو ځای کېږو، غواړو چې خبره مو یوه وي. تفرقه او جلاوالی نه غواړو بیا هم د مهاجرینو دغه درې نفره مشران د انصارو د اجتماع ځای ته ورغله هلته سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې په دغه ورځ مریض هم و ولاړ سو او په خبرو یې شروع وکړ د الله جل جلاله تر حمد او ثنا ورسته پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم درود ووایه او بیا یې خپل قوم انصارو ته وویل، یا معشر الانصار! تاسې په دین او اسلام راوړلو کې د مخه یاست او په اسلام کې داسې فضیلت لرئ چې د عربو بله قبیله یې نه لري. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دیارلس کاله په خپل قوم کې و اوسېدی چې هغه یې د رحمن و عبادت ته رابلل او د بتانو په پرېښوولو یې امر کول. مګر دده د قومه څخه بې له لږو نفرو بل چا ایمان نه راوړی او دغو لږو نفرو ددې قدرت نه درلودی چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه ازارونه منع کړي او نه یې دده علیه الصلوة والسلام و دین ته عزت او لوړوالی ورکولای شوای او نه یې د خپلو ځانو څخه دفاع کولای شوای تر څو چې الله جل جلاله ستاسې د فضیلت اراده وکړه او تاسې ته یې عزت او کرامت راوستی او تاسې یې د اسلام په نعمت خاص کړاست پر الله جل جلاله او پر رسول الله صلی لطفا فته واړوه.